د روایت د تحمل طرق ذکر کېدل په هغه اتو طرقو کې دوه بیان شوي وو یو سماع او دویم قرائت چې غیل عرض ویل کېدی شي دریم نمبر دی په دغه طرق التحمل کې الاجازه د اجازه په لغت کې اذن او اباحت لوي او اصطلاحي تعریف خطیب بغدادي رحمت الله علیه په الکفایه کې داسې کړي اذن العالمی لفظا أو كتابة رواية كل أو بعض مروياته من غير أن يحدث بذلك المأذون فيه أو يقرأ عليه چې یو عالم لفظاً یا کتابتاً د خپلو روایاتو د ټولو روایاتو یا د بعضې روایاتو اجازت چاله ورکي خو دغه روایات دا د بیان کړي چالني او نه په د باندې لسته شوي مصنف رحمت الله علیه دغه تعریف مختصر کړي او داسې ذکر کړي چې الاذن بالروايه لفظا او کتابه چې د خپلو مروياتو اجازت یو عالم چاله ورکي لفظا یا کتابتا په خله باندې ورلوي چې ما تعالی د دې خپلو مسموعات او روایاتو اجازت درکړي او یا ورله په سلیکلو کې پاڼه باندې چې زما تعالی اجازت ده د دې اجازه د پر اهل علم سلور شروط ذکر کړي اړمنه شرط دا ده چې دا مجیز به عالم وي بما یجیز د څه اجازت چې چاله ورکوي نو دی به په هغې باندې عالم او پوه وي او دویم شرط د اجازه دا دی چې دا مجیر به ثقه وي فی الدین والروايه او معروف بالعلم وي دریم شرط دا دی چې دا چاله اجازت ورکول شي دی بم د اهل علم نه د اهل علمو هغه اوصاف به پد کی وی د د پاره چې دا علم ځای نشي غیر اهل له علم حواله نه کی عام یو کس ته عامي انسان دی د علم نه خبر نه دی او تور له احادیث اجازه ورکې نو دا خو ضیاع العلم دی په دې سره علم ځای کیږي دا مجاز بم د اهل علم نه علامات او اوصاف د علم به پکی وي د دې لپاره چې علم ضایع نشي سلورم شرط د اجازه چې دا مجاز به د کوم شي اجازه چې ورکړه شوی دی د اصل سره به د دې معارضه شوی وي مطلب د دې دا دی چې کوم کتاب ورلور کو چې دا کتاب ما تعالی درکړی دی د دې د روایتو اجازه ده تعالی نو د دې کتاب مقارنه به د اصل سره شوی کوم چې د استاد غ کتاب نه چې هغه کتاب او دا کتاب یو شی دی کنه څه تبدیلی پکې شته دا شاګرد چې کوم د استاد نه لیکل د دې معارضه او مقارنه د اصل الشيخ سره شوي ده کنه اصل نه مراد د استاد هغه کتاب دی او د شاګرد دی لسوي فرع ورلوي نو دا فرع د هغه سره معارضه شوی کنه نو دا د اجازه سلور شرطونه شول او د اهل علم ذکر کړي چې ارکان د اجازه هم سلور دي یو له مجیز وای مراد د دین شیخ او استاد دی دویم مجاز مراد تنه تلمید او راوی دی او سلورم مجاز به دا غ کتاب او جز لوي چې د کوم اجازه ورکول شي او سلورم نمبر رکن د اجازه چې د هغه صيغه ده د دینه مراد هغه عبارت ته چې دلالت کوي په اذن بر روایه باندې مصنف رحمت الله علیه وی صورت د اجازه بسې ان یقول الشیخ لاحد طلابه چې استاد په خپل شاګردانو کې یو لدا وی اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري ما تعالی دا اجازه تر کړې چې دا صحیح البخاری ته زمانه روایت کوه بیانوي انواعها د دې اجازه انواع سدي وللإجازة أنواع كثيرة سأذكر منها خمسة أنواع مصنف رحمة الله عليه وي چې د اجازه ډېر انواع دي زه به د دې نه پنځه انواع ذکر کوم خطیب بغدادي رحمت الله علیه په الکفایه کې پنځه انواع ذکر کړي قاضي عیاض رحمت الله علیه په الالماع کې شپږ انواع ذکر کړي د اجازه او ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې و انواع ذکر کړي اعتماد د زیاتو اهل علمو کوم چې په مصطلح کې تصانیف کړي دي دا د ابن صلاح رحمت الله علیه په دې انواع باندې د چې و انواع دي او د ابن صلاح په دې باندې دو بیا حافظ عراقي رحمت الله علیه په شرح التفسیره کې سیوا کړي نو هغه نه انواع د اجازه ذکر کړي اول دا ذکر کو کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي او دو کم نوعي چې ابن صلاح ذکر کړي بیا په اخر کې وایو او د عراقی رحمت الله علیه غی طرف لبم اشاره وکم چې هغه دوه بیا سیوا ذکر کړي د ونه پس اتم او نه هم نوعه وهیا دا انواع دادی ړومبنه نوع د اجازه ان یجیز الشیخ معینا لمعین چې استاد د یو معین کتاب یو معین شخص له اجازه ورکی معینا نه مراد کتابا معینا او لمعین معنا ده لشخص معین دی له اهل علم دا موي اجازه خاص بخاص چې یو خاص طالب له خاص کتاب اجازه ورکي مثال به څنګه یک اجازه تو کا صحیح البخاری ما د صحیح البخاری اجازه تعالی درکړه ته دا زمانه روایت کوا یا داسې وایي چې اجزت فلانا دا فلان نوم ذکر کیه جامع الترمذي اجزت فلانا جامع الترمذي فلانی شخص لما د جامع الترمذي اجازه ورکړه روایت تیرانه نقل کړي وي وهذا النوع اعلى انواع الاجازه المجرده عن المناوله دا نوع چې دا کوم چې ذکر کا اجازه خاص بخاص یا اجازه معین لمعینه دا د اجازې په دې ټولو انواعو کې ارفع او اعلا نوع ده خو د هغه اجازې نه چې مجرده وي عن المناوله د اجازې سره کله مناوله راځي لکه رستو بیان د مناولې را روان دی مناوله دا چې استاد خپل کتاب را واخلي او شاګرد لې ورکیه د مناولې معنا د ورکول چې دا کتاب واخله زما دا کتاب چې زما احادیث پکې دي ما ته لدې اجازه تر کړه چې دا ته زما روایت کوي نو هغه بیا ډېره پورته مرتبه ده نو وهذا النوع اعلى انواع الاجازه المجرده عن المناوله دا نوع چې دا اجازه معين لمعين دا د اجازه په انواعو کې د ټولو نه پورته ده خو هغه انواع چې هغه مجرد عن المناوله که مجرد عن المناوله نه وي مع المناوله وي نو بیا ته هغه پورته ده دویمه نوع د اجازه ان يجيز معينا بغير معين چې یو کتاب معین اجازت استاد شاګرد لور کی چې اجازت ورکی د معین خو غیر معین لا دی له اجازه د خاص بعام وایي اجازه خاص بعام لکه دا سی ورلوي اجازتو ک روایت مسموعاتي ما تعالی اجازه درکړې یو خاص طالب لوي زما د مسموعاتو نو دا مسموعات اوس د غیر معین دي یا داسې وي چې اجزت لك ان تروي عني ما ارويه او جميع مروياتي ما تعالی اجازه درکړې چې ته زمانه هغه روایت نقل کو چې زی روایت کوم یا زما ټول مرویات ما تعالی اجازه درکړې نو دا ټول مرویات د غیر معین دي دا دویمه نوع شوه درېمه نوع ان یجیز غیر معین بغیر معین چې غیر معین له غیر معین اجازه ورکې دي له اهل علم وی اجازه عام العام مثال به داسي اجزت اهل زماني روایت مسموعاتي زما د زماني چې څومره خلک دي نو د خپل مسموعاتو اجازت په ورکړه ده یا داسې وای چې اجزت لمن قال لا اله الا الله ټول مسلمانانو لما دا اجازت ورکړه چې زما روایت ته نقل کړي نو دا اجازه د غیر معین بغیر معین ده اجازه عام العام ده سلورم ان یجیز بمجهول او لمجهول چې اجازه ورکي په یو مجهول سیس باندې کتاب مجهول وي یا مجهول له اجازه ورکي مثال به څنګه ک اجزتک کتاب السنن وهو يروي عددا من السنن یو طالب لدا وای استاد چې ما ته له دا اجازه ترکړه چې کتاب السنن زمانه روایت کوا او مختلف سنن د عدد من السنن د روایت کوي نو پته نه لګي چې کوم سنن د مراد ده سنن د بهقي مراد ده سنن د ابي داود ده سنن د ترمذي ده خبره مبهمه ذکر کی نو دا یو قسمه مجهول دی د مختلف سنن روایت کوي او شاګرد لدا وایي چې ما تعالی اجازه درکړه چې سنن زمانه ته نقل کوا روایت کوا کم سنن دی تعین نه دی کړی نو دا مثال لسه شو چې اجازه په مجهول ورکیه یا مجهول له اجازه ورکی دا سی وای اجازت له محمد ابن خالد الدمشقي چې ما خالد محمد ابن خالد الدمشقي له اجازه ورکړې چې زما نه د روایات نقل کوي وهناک جماعت مشترکون فی هذا الاسم په دې نوم باندې ډېر کسان نو دا پته نه لګي چې څوک دي نو دا اجازت ته مجهول له پنځم نوعه الاجازه للمعدوم چې اجازت ورکي او معدوم لا معدوم نه مراد غیر موجود شخص لا فاما ان تكون تبعا لموجود دا معدوم بیا تابع وي د موجود لکه داسې ووایي اجزت لفلان ولمن یولد له ما اجازت ورکړې فلانی له خپل روایت او د اولاد له چې کم اولاد د پیدا کیږي نو اولاد لا پیدا نه دی معدوم دی خدا معدوم تابع د چا دی د موجود دی پلار موجود دی و اما ان تكون لمعدوم استقلالا یا یو مستقل معدوم له اجازه ورکی کا اجست لمن یولد لفلان د فلانی چې کم اولاد پیدا کیږي نو دا پنځه انواع مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل شپږم نوعه چې قاضي عیاض رحمت الله علیه په الالماع کې ذکر کړي او ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې هغه د اجازه ما لم يتحمله المجيز د هغه څه اجازه ورکول چې دی مجیز سره خپل د اغي اجازه نه وي تحمل نه وي کړی لکه داسې وای اجزت لك ان تروي عني ما ساسمعه ما تعالی اجازه درکړه چې تمانه اغه روایت نقل کې کم چې بز اوس د استادانو نه آینده کې اورم لا اوریدلی نوی خپل تحمل نه کړو بل اجازه ورکړي نو دا شپږم نوعه قاضي عياض رحمت الله عليه په الالماع کې ذکر کړي ابن صلاح په مقدمه کې او ومه نوع چې هغه قاضي عياض رحمت الله عليه نه ذکر کړي خو شپږ ذکر کړي ابن صلاح ذکر کړي په مقدمه کې اجازه المجاز دا غینه تعبیر کوي په اجازه المجاز سره لکه داسې ورلوي اجزت لك مجازاتي او روایت ما اجيز لي روايته روايته ما اجیز لی روایته ما اجازه تر کړه تعالی زما د اجازهاتو چې کوم مال ملاو دي یا د هغه روایت چې مال د هغه د روایت کولو اجازه تر کړه شوی مال چې کوم اجازه را کړې شوی د هغه اجازه اجازه می تعالی در کړې ده نو د دین تعبیر کوي په اجازه المجاسره ابن صلاح رحمت الله علیه چې دا پنځه انواع ذکر کینو بیا وایي وي هذه الانواع تمس الحاجه الى بيانها ويترکب منها انواع اخرى وای دا کوم انواع و چې ما ذکر کړل دا هغه دي چې د دې بیان له حاجت ته د دې بیانول ضروری دي د دین نور انواع یعنی مستنبت کیږي او مترکب کیږي چې هغه ما ذکر کړی نه دي که نور اهل علم ذکر کوي نو مطلب دا چې اجتهاد لپاره کې مجال شته بیا امام عراقی رحمت الله علیه په شرح التبصره کې دوه نوع نور سیوا کړی دي اتم نوع دا ده الاجازه المعلقه بالمشیئه هغه اجازه چې د مشیت سره د غي تعلق وي معلق د غي سره مثال به داسي اجزت لمن شاء ما اجازت ورکړ هغه چاله چې دغه خوخه وي یا اجازت مې ورکړې هغه چاله چې ستا خوښه شي ستا د مشیت سره یا د خپل مشیت سره یا دغه کس د مشیت سره دغه تعلق وي نو دی لوي اجازه معلقه بالمشیئه او نه هم ذکر کړي الاجازه لمن ليس اهل لها هغه چاله اجازه ورکول چې هغه کې د دې اهلیت نه وي لکه شیخ داسی وای چی ما یو کافر یو کافر باره کی وای چی اجازت می ورکړه یا د فاسق مجنون باره کی یا د هغه چا باره کی چی هغه په سن التمیز کی نی انتهایی ماشوم وی یا د مبتدع باره کی وای چی اجزت لك ان تروی عني کذا ما ته له اجازه ترکړه چی روایت را نه نقل کو نو دا نه انواع حافظ عراقی په شرح التفسیر کی ذکر کړي مصنف رحمت الله علیه وی حکمها حکم د اجازه څه دی اما النوع الاول منها دا اول نوع چې دا اجازه د معین لمعین فالصحيح الذي عليه الجمهور نو صحیح او راجح قول کم چې د جمهور اهل علم دی واستقر عليه العمل او په هغې باندې عمل د اهل علمو دی جواز الرواية والعمل بها چې روایت هم په دې باندې جایز دی او عمل کول هم په جایز دی وابطلها جماعات من العلماء وهو احدى الروايتين عن الشافعي ويو جماعت د اهل علمو دی له باطل ویل دي او روایت او عمل په دې جایز کړي روایت په دې جایز کړي نه نه دا یو روایت د امام شافعي رحمت الله علیه خو اصل مذهب د جمهورو چې کوم راجح دی او په هغې باندې د دې اصطلاح استقرار راغلی هغه دا دی چې دا اوله نوع اجازة معین لمعین دی باندې روایت هم جایز دی عمل هم پې جایز دی و اما بقیه الانواع د دین رستو چې کم انواع دي کم چې مصنف سلور ذکر کړ یا ابن صلاح ذکر کړی دي شپږ یا ورپسې دو نور سیوا حافظ عراقی ذکر کړی دي نو دا ټول چې دي فالخلاف فی جوازها اشد واکثر نو اختلاف د هغې په جواز او عدم جواز کې اشد او اکثر دی په هغې کې د اهل علم اختلاف دی بعضې په هغې باندې د روایت د جواز قائل دي بعضې د عدم جواز وعلى كل حال وي بهر حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق تحمل او روایت په دې طریقې د اجازت باندې تحمل هزيل دا تحمل خو په دې کې کمزوري ده کمزورې تحمل دی غټ نه دی وای ما ينبغي التساهل فيه په دې کې تساهل او تسامح نه دی پکار ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وی عبارت دا دی وی ول اجازه فی اصلها ضعف د اصل په اعتبار په اجازه کې ضعف او کمزوري ده وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله او دا دومره توسع چې پکې اهل علم شروع کړه چې هر چا له اجازه ورکړي او مجلس د اجازه دی په زرګونو خلک راجمع دا پکې نه چې د کې اهلیت شته که نشته د د اجازه په شرطونو باندې برابر ده که برابر نه ده نو دا توسع چې د په دې سره نورم پکې ضعف راغلی دی دومره ضعف دی چې دا احتمال ممکن نه دی الفاظ الاداء الفاظ د ادا بسنګي چې چا تحمل د یو روایت د اجازې په طریق باندې وکړو نو دی به ادا کوي دا څنګه الاولا بهتره دا ده ان یقول چې دی وایي اجاز لي فلان فلانی مال اجازه را کړه ده نو دا روایت د طالب بیانوم ويجوز دام جائز دي ويجوز بعبارات السماع والقراءه مقيده د سماع او د قرات په عبارات سره جایز دي چې اداي کی خو پاغي کې به دا قید ذکر کوي چې حدثنا اجازه اخبرنا اجازه وی اصطلاح د متأخرین اهل علم انبأنا متأخرین اهل علم د دې لپاره خاص دا لفظ د انبأنا ذکر کړي چې کم تحمل په اجازه سره شوی نو اب مونږ په لفظ د انبأنا سره ادا کوو واختاره صاحب کتاب الوجازه وی صاحب د کتاب الوجازم د دې دی له ترجیح ورکړی دا د قول غوړه کړی صاحب د کتاب الوجازه دی ابو العباس الولید ابن بکر المعمری او د کتاب کامل نوم یې د الوجازه فی تجویز الاجازه هغه هم دی له ترجیح ورکړی چې د متأخرینو دا اصطلاح دی استعمال کړی شي چې کم تحمل په اجازه سره شوی نو د هغه په ادا کې دی ویل شي چې ام بانا فلان یا ام بانی فلان شیخ د خپل اجازه نه رجوع کول شي کنه د دې څه حکم نه چې اجازه چاله ورکي او بیا وروسته وایي چې د خپل اجازه نه رجوع کوم نو اهل علم ذکر کړي چې د دې رجوع سره اثر نشته مګر کچرته د دې بنا او مبنا په یو امر قوي باندې وي مثلا استاد او شیخ لدا سرګند شو چې ما د کوم شاګرد له اجازه ورکړې د دې د دې اهلیت پکې نشته د دې اهل نه دی نو بیا تی نه رجوع کول شي خو که امر قوي نی موجود نو د دین د سر رجوع بیا نشي کوله امام سیوطی رحمت الله علیه په تدریب الراوی کې دام ذکر کړی وای کدا اجازه عبارت شي د اخبار نه چې چاله خبر ورکول دا معنی شي نو بیا خود له رجوع حق نشته ما تعالی د یو خبره خبر درکو د دینه بسنګ رجوع کوم تعالی علم حاصل شو په خبر سره ځکه د اخبار نه رجوع ممکن نه ده او که چرته دا اجازه اذن او اباحت شي چې د یو شي چاله اجازه ورکې چاله جایز کې نو بیا ورله د رجوع حق شته لکه وقف او وکاله شو لکه وقف د کو یو شی چاله څوک دی وکیل ګرځول نه دی نته یو قسم رجوع کول شي په خپل شرطونو باندې خو امام سیوطی رحمت الله علیه وی چې دا اوله خبره ظاهره ده چې د دین رجوع نشي کوله مګر دا چې مبنای په امر قوي باندې وي د کې اهلیت نشته